سورة البقرة څلور حصې وه اوله حصه د سورت شروع وه په اوله حصه کې څلور بابونو بیا څلورم باب کې شپږ خطابات بیانېدل د دې نه مخکې شپږ خطابات بیان شول پنځه خطابات بیان شول دا شپږم خطاب دی په دې کې اعاده د ما سبقه ده مخکې څومره خطابات بیان شوي دي هغه دوباره ذکر کیږي په تور د خلاصې سره ولقد جاءکم موسی یقینا راغله او تاسو ته موسی علیه صلوات و سلام بالبینات په احکارا دلیلونو سره بالبینات په احکام سره بالبینات بار فار د ملابست او د مصاحبت ده موسی علیه السلام په داسې حال کې راغی چې د هغې سره مصاحب وي د هغې سره ملګري وو معجزات د هغې سره ملګري وو دلایل په توحید د الله تعالی باندې معجزات د موسی علیه السلام نه تعداد دغی سوره بنی اسرائیل کې وراشي یو سل یو آیات کې دغه سي سوره اعراف کې دغه تفصیل لازم دغه سي دې صورت کې مداغي تفصیل بیان شوی دی پل قل بهر انجا من الغرق تزلیل الغمام انزال المن والسلوى انفجار العیون دا ټول دلایل په توحید د الله تعالی باندې او دلائل په رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ولقد جاءکم موسی یقینا راغلی او تاسو ته موسی علیه السلام بالبینات په ښکارا دلیلونو سره په توحید د الله تعالی باندې یا بالبینات په احکام سره یا بالبینات په معجزات سره چې هغه دلایل په توحید د الله تعالی باندې او دلیل په صداقت د رسول په صداقت د موسی علیه السلام باندې چې دا رښتونه پیغمبر دی ثم اتخذتم العجل من بعده بیا اونی و تاسو سخی لره په خدای توب سره من بعده ورستو رتلو د موسی علیه السلام نه تورته و انتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکي وای په شرک کولو سره ثم اتخذتم العجل من بعده د دې وضاحت مخکې بیان شوی موسی علیه السلام چې میقات لتلی و نو هغې شرک وکړه بېدیني او کړله کفر یې وکړه د سخې عبادت یې کړی من بعده بعد ذهاب موسی الی الطور ورستو راتللو د موسی علیه السلام نه کوهی تور ته وانتم ظالمون او تاسو یې ظلم کوونکي د دې کې مراد د ظلم نه او ظلم دی په حقوق الله کې او اعلی مرتبه ظلم مراد د چا شرک دی ان شرک له ظلم عظیم او ثم اتخذتم العجله د دې مخکې وضاحت شوی دو معنی بیان شوی یا اتخاذ راځي په معنا د جوړولو سره نو دغه سخه جوړ کړی او د سپینو سرو زرونه وروسته د هغې وضاحت راځي او یا په معنا د اتخاذ نیولو سره په دې کې الله تعالی دا غي بل خواصت ذکر کوي چې هغه اعراض کولو د الله تعالی کتاب نه چې توراتو په ذکر د سبب دا غي سره د الله تعالی د کتاب نه مخ ولې واړو د الله تعالی د کتاب نه مخ د دیو جن واړو چې دیو د سخی عبادت کړو یو ګنا انسان بلی ګنا ترا کوي نو هر کله چې دیو په عبادت د سخی کې اخته شول نو د الله تعالی کتابه پرې خو ده او مخکې ردی وضاحت بیان شوی درش پیتم آیات کې ردی وضاحت بیان شوی ربطه پرپا ربطه پرپتا قلاره قلاره ورو ورو په بنی اسرائیلو کې د الله تعالی په کتاب په تورات باندې عمل پرې خودلې شو نو الله تبارک تعالی د جبرئیل علیه السلام په واسطه باندې د جبرئیل علیه السلام راغی او تور غره په اوچت ک او موسی علیه السلام ته وحی وکړ الله تعالی وی قوم ته دی وای چې د الله تعالی کتاب منئ او که نه منئ نو دوی ویل بلکل مونږ یې منو چې کله ترې غر لرې شو نه یې منو و اذا خذنا میثاقکم کله چې مضبوط لوز اخیستی مونږ ستاسو نه د څه په باره کې د الله تعالی د کتاب د تابعدارۍ په باره کې ورفعنا فوقکم الطور او اوچت کو مونږه ستاسو د پاسه تور غر د دې په عبارت کې تقدیر دی او مونږ ویل خذو ما اعطیناکم بقوه ونی سیا کتاب چې درکړ دې مونږ تاسو ته به قوتین په کوشش سره د دې مخکې وضاحت بیان شوی د قوت نو مراد دار چې په هغه باندې عمل وکړي او په کوشش سره په هغه باندې عمل وکړي یا به قوتین په خیل اثر راوخلی د الله تعالی کتاب لکه دا د الله تعالی د کتاب ادب او احترام دی چې په خیل اثر راوغستلی شي واسمعو او واورئ په اورېدلو د قبولیت سره واسمعو واورئ په اورېدلو د قبولیت سره الحمدلله علیکم الله استحمال بن اسرائیل غوګونه او هغه خبره اوریدلې خو لیکن مراد درې نه اوریدل دی په اوریدلو د قبولیت سره لکه یو مشر یو خپل کشر ته وی ویلکه ته زما دا خبر اورې که نه نه اورېدل نه مراد قبولیت دی سمع الله لمن حمده هلته کې هم سمع په معنا د قبلولو سره دی الله تعالی قبلی حمد دا هغه چا چې حمد وای د الله تعالی څوک چې د الله تعالی حمد و ثنا وای الله تعالی د هغې حمد و ثنا قبلی قالو نو دی ویل سمعنا واوریدو مونږه او عصینا او نه منو مونږه سمعنا و عصینا سوال دا راځي چې دا څنګه خبره ده وام ریدل او وام نو ریدل نافرمانی کوه مفسرین یو جواب دا ذکر کړی دی چې په هغه وخت کې تور غر چې په چا باندې اوچت شوی و نو هغې لفظ د سمعنا وایه او مونږ واورېده بلکل قبله اوستا احکام او بیا چې وروسته کم کشرانو وعصینا نو هغې نافرماني وکړله دویم قول له مفسرینو دا دی چې په دا تور غر چې بچا باندې پورته کړلی شوی نو په هغې کې دوه ډلې دوه ډلې پکې جوړې شولې نو یوې ډلې دا ویل سمعنا واورېدل مونږه او بلې ډلې ویل عصینا نه یې منو مونږه خو الله تبارک تعالی د دې بعضې خلکو په قبولیت سره عذاب د ټولو نه لري ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله تعالی الله وی سبقت غضب سبقت رحمتي غضبي زما رحمت زما په غضب باندې دار پاسره نو دا بعض خلکو په منلو سره الله تعالی د ټولو نه عذاب لري دریم قول مبصرین داره چې سمعنا دای په جواب باندې وایي او عصینا په زبان حال سره عمل په هغې باندې نه کاو نو په جوه باندې ویرله چې مونږه نن سبا هم ډېر خلک داسې دي د الله تعالی د کتاب په باره کې وایي سمعنا مونږه واورېدل بلکله په جوه باندې دا ټکي وایي مونږ مسلمانان یو مونږ مؤمنان یو او مونږ د الله تعالی کتاب منو خو لیکن که عمل ته وګوري زبان حال چې وتوي نو عمل د الله تعالی کتاب نه خلافي عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرز و طریقې نه خلافي سمعنا وعصینا و اشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین و اشربو او ګډ کړل شوی او په قلوبهم پزرونو دغه کې العجل حب العجل عبارت کی تقدیر ده عبارت په حذف د مضاف سره ده ګډ کړل شوی او پزرونو د دیو کې مینه محبت دسخی و اشربو فی قلوبهم اشراب یو معنا علما بیان کړی ده اشراب راځي په معنا د یو سکول سیراب کول یو شی په اوبو باندې مړول لکه مثلا زمکه ده هغه اوبه کړلی شي نو په اوبو سره هغه مړه کړلی شي نو د هغې نه بوټي را پیدا شي او زمکه شنه شي و اشربو اشراف دی ته وي نو دې دې کې معنا دا شوله یو دغه بن اسرائیل په دلونو کې مینا محبت د سخی په مینې محبت د سخی سره د دیو د ازلونه خا ډک شوی او خپې او بشوی د ازلونه ماړه شوی او په عبادت او په مینې محبت د سخی باندې نو د هغه مینې محبت د سخی د وجه نه د دیو په دلونو کې نور خواستونه پیدا شول نور قباحتونه پیدا شول لکه زمکه زمکه وبکلل شي بکفرهم په سبب د کفر دی باندې دوی معنا علما کرام لیکل اشراب د نشې یو څیز کل دې ته اشراب وای لکه مثلا شراب انسان اوس کی دغه سي چرس اوس کی بنګ افیم وغیرہ پاوډر نو کله چې انسان د نشې سیز وخوري او ویس کی نو نشه شي نو حواس تاغي بیا کار نه کوي په هوش کې نه وي عقل خراب شي نو بیا د حرام او د حلالو تمیز نشي کولای د خور مور لور تمیز نشي کولای نو دې ده کې معنا دې څه شوله د دې بنی اسرائیل په ذهنونو کې او په زړونو کې محبت د سخی ورننه وته نو هغه ول عقل خراب ک معرفت ول خراب ک او د حق نه دیو بهر شول د شرک او د توحید فرق نشي کولی د دین او د بيدینۍ فرق اوس نشي کولی و اشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم او ګټل شو په زړونو د دیو کې محبت د سخی بکفرهم په سبب د کفر د دیو باندې قل ورته پیغمبر دی وخت کې خلق دا قران کریم د آیاتونه وای وای دا بنی اسرائیل بس دا غیب مبارک کې نازل شوی دی نو دې وخت سره اولګوي و او شربو پی قلوبهم العجل بکفرهم په دې وخت کې د خلکو په ځلونو کې د طاغوتیانو په ځلونو کې مینه محبت د جمهوریت دغه سي د دنیا ترقی پارلمانی نظام طاغوتی نظام بے حیايي بے باکی ازادي دا چیرې د دې مینه محبت په ځلونو د خلکو کې ورځولې شوی دی نو د الله تعالی د دین نه دا ډیر لري پاتې شوی او په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله د یو د یو شي سره د مینه محبت پیدا شو نو تا بیا ړون کی کون دی کی ته بیا په دې باندې نه پوهېږي چې دا حق دی او دا نه حق دی نو ډېر خلک داسې دي چې د هغې مینه محبت د جمهوریت سره مینه محبت د زنانه او د ازادۍ سره د بې حیایۍ سره د بې باکۍ سره بیا دغه انسان کون شي دغه ړون شي بیا ته را پته نه لګي چې دا ګناه ده او که دا ثواب دی نن سبا عام یو مثال به ووایو مثلا ډیر مؤمنان مسلمانان داسې دي چې هغه په بې حیایۍ کې اخته دي په بې لمازۍ کې اخته دي بس دا زړونه یې داسې شوي دي هغه ته دا بېدیني نه ښکاري ډېر خلک داسې دي چې فلمونه ګوري ګانې بجانې ګوري ډرامې ګوري او دې ته ګناه هم نه وای بس د هغې سره د هغې سره مونه محبت پیدا شوی دی ټوله زندگی د هغې سره تېره شي نو که ته ورته بیا دا وایې چې دا ګناه ده نو هغه ګناه هم نه ګڼي و اشربو پی قلوبهم العجل او ګټ شوی دی په زړونو دیو کې محبت د سخي وي کفر هم بس او د کفر دی باندې قل ورته پیغمبره به اسما یامرکم به ایمانکم تو تو اے پیغمبره ډیر بد ده هغه څیز چې حکم کوي تاسو ته پاغي سره ایمانونه تاسو ایمانکم تاسو ایمان ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان لرون کې په خپل کتاب باندې د دې سمانه ده د دې دا معنی ده مخکې دی یو خبره کړې و یهود به دا خبره کوله نؤمن بما انزل علینا مونږ ایمان راوړی دی په کتاب باندې چې مونږ ته نازل شوی دی مونږ په په تورات باندې زموږ ایمان دی نو دې آیت کې الله تعالی او توي چې په تورات کې خو عبادت د سخی نشته دی دا حرام دی د غیر الله بندگی را سره حرام ده نو نو که تاسو په تورات باندې ایمان لرئ نو تاسو ولې دغه بد کار کوئ نو معلومه شوه چې ستاسو ایمان نشته دی په تاسو کې که ایمان وی نو داسې هم نه کوله نو ستاسو ایمان تاسو ته دا حکم کوي چې تاسو د عبادت سخی وکړئ د سخی عبادت وکړئ تاسو مخکې دی ویل زموږ په تورات باندې ایمان دی کنه نو الله تعالی وایي که ایمان دغه وي لکه تاسو چې کوئ نو ستاسو دا ایمان خو تاسو ته بیا ډېر بد حکم کوي ښه دا ډېر عجیبه حکم نه ته بیا کوي لکه نن سبا طاغوتیان دا پولیس او پوجان او دا عیسی دی وای چې مونږ مؤمنان مسلمانان یو نو تو استا دا ایمان خو ته ډیر بد حکم کوي مسلمانان قتلول مسلمانان شهیدان کول جماعتونه مدرسې ورانول د الله تعالی د قانون غوښتون کې هغه په شهادت باندې رسول دا وایي زموږ په قرآن باندې ایمان دی نو ستا په قرآن باندې څنګه ایمان دی ستا خو چې څوک قرآن هغه نظام غواړي نو ته د هغې سره جنګ کې قول ورته وایه پیغمبره بیا سما ډېر بد دی امرکم به ایمانکم هغه څیز چې حکم کوي تاسو ته په هغې سره ایمان ستاسو ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان لرونکي په تورات باندې نو بیا دا کارونه ولې کوئ نو ای د دې زمانې مسلمانانو ان کنتم صادقین دا تتمه در ما قول خطاباتو او په دې کې اعلان د مباهله دی اول ترجمه ته غوږ شي بیا ته مقصد وایم قلو ته پیغمبره ان کانت لکم الدار الاخرته کوي ستاسو لپاره کور رستنه دینه مراد جنت دی عند الله د الله تعالی په نعمانه خالصتا یک یوازې خالص تاسو لپاره دیو به دا داوا کوله چې جنت ته مونږ ځو پرې جنت کې مونږ بل څوک نه پرېږدو من دون الناس سوا د نورو خلکو نه په تمنا الموت نو وغواړئ مرګ ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یئ که تاسو رښتونی یئ عند الله خالصتن په معنا د سالمتن سره دی چې بل چا شرکت پکې نه منئ یا په معنا د خاصتن سره دی یوازې من دون الناس د الناس نو مراد عام خلق دي بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د یهودو به جنت ته مونږ ځو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته وی دا باندې جنت ته نو الله تعالی په رد کوي مبصرینو دوه مقصدونه دی ذکر کړی دی آیات یو تفسیر داره که تاسو رښتونی یی په دعوی د جنت کې چې جنت ته مونږ ځو مونږ جنتیان یو نو د ځان د پاره مرګ وغواړی ځکه کوم یو څیز چې انسان ته محبوب وي غوره یو ته مینه محبت سره کوي نو د هغې ذریعه او د هغې وسیله مو ته غوره وي لکه یو سړی دا وایي چې زما تیکې ډېرې زیاتې خوښې دي روپۍ مو سره خو اوس دې تیکو ته رسېدل دا کومه لار چې د هغه به هم خوښوي هغې ته به خامخا ځي یا د چا بل یو ارمانی په زړه باندې نو هغې ته به هغه وسیله لټوي نو معنا دا شوله چې جنت ته رسېدل بغیر د مرګ نه نه کیږي نو د ځان دپاره مرګ وغواړئ چې جنت ته لاړ شئ تاسو خو یې مونږ جنتیان یو نو جنت هم ډېر زیات خوښ دی او بل څوک پکې پرېږدی هم نه نبی علیه صلات وسلام او د نبی علیه صلات وسلام صحابه کرام پرې جنت کې تاسو نه پرېږدی او تاسو وایئ چې یک یوازې ورته مونږ ځو نو جنت ته کتلل ساسو خوخي نو جنت ته تلل پدې چې سړی ژوندې نشي تللی جنت ته چې مړ شي نو ال جنت ته ولاړ شي کنه نو ځان د پاره مرګ وغواړي چې الله تعالی مونږ مړکه چې مونږ جنت ته لاړ شو نو الله تعالی ولا یتمنه ابدا مما قدمت ایدیهم مرګ خو غواړي نه نو معلومیږي دا چې چل پکې شته دی دویم مقصد مو په سیرین ذکر کړی دی ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر تبری کې دا سی ابن کثیر رحمت الله علیه بل یو توجیه او بل یو مقصد د آیات بیان کړی دی او ابن کثیر رحمت الله علیه بیا تقریبا فیصله کړې ده چې د آیات مطلب دا دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په قول باندې وای دی آیات کې مباهله ده د مباهله معنی او مطلب دا دی تاسو وای چې مونږ په حق باندې مونږ جنتیان یو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام وای چې مونږ په حق باندې یو مونږ په حق باندې نو راځي مباهله به وکړو مباهله معنی ده راځي یو میدان ته به وځو د الله تعالی نه به وغواړو چې کم یو دروغجن دی کم یو پکې بېدینه دی نو الله تعالی هغه تباه که او کم چې په حق باندې دی کم چې دیندار دی نو الله تعالی هغه بچ که راځئ دا به وکوزه نو الله تعالی وایي هېڅکله دیو دا نه کوي ولی یتمن قل ان کانت لکم الدار الاخرة تو ای پیغمبره ان کانت لکم الدار الاخره تو کوي تاسو د پاره کور واستنه جنت تی مراد ده. یعنی یهود ویل چې موږ جنتیان یو عند الله د الله تعالی په نن باندې خالصتا سالمتا یوازې روغ تاسو لپاره من دون الناس سوا د نور خلقونه صحابه کرام او نبی رسول الله سلام تاسو وای دا پکې مونږ نه پریږدو نو په تمنا موت او غواړی مرګ په دروغجنو باندې نو په دویمه توجیه باندې بیا معنی ده شي ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې پرې خپله خبره کې که رښتونی یې نو داسې وکړئ خو الله وایي دا چرته هم دې ونه کوي حدیث کې راځي ولیت الله تعالی ولی یتمنوه او هیڅ چری نه غواړي دیو دغه مرګ لره ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې انسان له الله تعالی شپې ته کال عمر ورکی نو الله تعالی عذر ختم کی بیا الله تعالی عذر نه منی ولی الله تعالی به ته وی الم یاتکم نذیر تاسو ته څوک یره درکونکې د الله تعالی د کتاب بیان کې بیانون کې تاسو ته نو راغله نو اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه 60 سنه حدیث ته بخاری دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د انسان زړه دا بوډا کیږي خو لیکن دوه کارونه په انسان کې ځوانیږي یو حب الدنیا او دویم طول العمل حدیث ته بخاری دی صحیح د انسان امیدونه ورځ په ورځ باندې وګدیږي دا اوسې د دنیا سره مینه محبت پیدا کیږي مینه محبت پیدا کی او بهترین انسان هغه دی خیرکم من طال عمره وحسن عمله د الله تعالی پیغمبر وای چې په تاسو کې د چا عمر اوږد شي او د هغې اعمال هم زیات شي نو دغه بهترین انسان دی او چې د چا عمر هم ورځ په ورځ باندې زیاتیږي او د هغې اعمال ورځ په ورځ باندې کمیږي نو دغه انسان تباه دی دغه انسان بیا غرق شو تباه شو وتمنوا الموت ان کنتم صادقین او غواړی تاسو مرګ که تاسو رښتونی یئ ولی یتمنوه او نه غواړي دیو دغه مرګ لره ولی دا مرګ نه غواړي ابدا هیڅ چره بما قدمت ایدیهم په سبب دا غ عملونه باندې چې لګری دي مخکې لګری دي لاسونو د دیو بما قدمت ایدیهم د دینه مراد هغه اعمال دي چې هغه اسباب دي لپاره د جهنم دی په دې باندې خپويږي چې مونږ کم کارونه کړی دي هغه د جهنم اسباب دي نو دی مرګ نشي غوښتلی الله تعالی د ځان لپاره یریږي په دې باندې انکار کول د الله تعالی کتاب نه بما قدمت ایدیهم د آخري پیغمبر نه انکار کول تحریف کول د الله تعالی په کتاب کې دغه سه نور ډیر ګناهونه کول جماعتونه ورانول مدرسې ورانول مسلمانان په شهادت باندې رسول د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د نظام نه انکار کول نو دا ټول اعمال دیو ته مخې ته دي نو دیو مرګ ځان د پاره نه غواړي سوال لدی چې عمل خو انسان بیا د پلاس باندې نه کوي نو نسبت لاس ته ولې شوی مفسرین ذکر کړی دي چې د دین مراد نفسونه دي خو لیکن زیات کارونه د انسان په لاس باندې کیږي نو د دیو جن نسبت هغه ته شوی دغه سی وراشي سوره حج لسم آیات کې سورۃ الانفال یو پندوسم آیات کې وراشي سوره شورا دیرشم آیات کې هم دغه وضاحت راشي دویم قول لم پسرینو داره چې د دین مراد خصوصا تحریف کول دي د الله تعالی په کتاب کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفات بدلول حکم درجه مې بدل کړو که راغلل زینا تی شوی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی مونږ له فیصله وکړه او دا غي په قانون او په نظام کې داسې و په تورات کې هم دا حکم و چې څوک زنا وکي او شادي شوی نو هغه برجم کې په دیو کې داسې و چې شریف او عزتمن خلکو او پکې زنا وکړله نو هغه بیا معاف کولو یا به په خر باندې سور که مخ به ولا تور که او په ګسو کې به وګرځاو څه کوړې به ولا ورکړلې نو نبی صلی الله علیه وسلم ته راغله لو دا یو ته ویل به مونږ له فیصله وکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی هغه فیصله د کوم په تورات کې تورات راوړی نو دوی تورات کې خدا نشته لاس په یو طرف ته ول طرف ته ګرځاو صحابیو ته دغه پیزا ودا لاس ته پورته کا پیزا آیت الرجم تلو د رجم آیاتونه غب کې پړقېدله نو دا دی کنه نو بما قدمت ایدیهم دیو د الله تعالی کتاب تورات بدل کړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفات په تورات کې حسن الوجه حسن الشعر ویختی خیسته دی خیسته مخواله انسان دی اکحل العینین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې آیت کې الله تعالی دوی موجه د انکار بیانوي الله وی دیو د ځان د پاره مرګ نه غواړي ځکه کته د دنیا په مخ باندې ګوري چې ډیر حراسناک د خلکو نه په ټولو خلکو کې په ژوند باندې د دنیا په ژوند باندې هغه څوک دي ډیر حراسناک دغه یهود دي او دغه سي مشرکان هم د ژوند ډیر زیات حراسناک دي بیا الله تعالی په دې باندې رد کړي که تاسو ته ډیر عمر درکړل شي نو دغه تاسو په دغه ډیر عمر سره د الله تعالی د عذاب نه نشئ بچ کېدلی تاسو چې کم اعمال کړی دي الله تعالی په هغې باندې لیدون کړي الله تعالی د هغې نه خبر دی ولتجدنهم احرص الناس او خامخا وبمومې ته دیو لره احرص الناس ډیر حرصناک د خلکو نه علی حیات په ژوند دنیوي باندې ولتجدنهم په وجدان کې معنا د علم ده یعنی تا ته معلوم شي ته به وپېژنې څوک به وپېژنې احرس الناس ډېر حرسداک د خلکو نه علی حیات په ژوند دنیوي باندې دوی له دا یهودیان به ته ومومې تا ته دا یهودیان معلوم شي چې ډېر حرسناک دي په ژوند د دنیا باندې ومن الذین اشرکو دا کسان نه چې شرک یې کړی دی ومن الذین اشرکو او دا کسان نه چې شرک یې کړی دی چې ته به په ټولو خلکو کې حرسناک په ژوند د دنیا باندې عمومي یهودیان او دغه سیوا من الذین اشرکو او ته به عمومي هغه کسان چې هغه شرک کړی دی دا به هم ډېر زیات حرسناک دي په ژوند د دنیا باندې خو اوله توجیه ډېره غوره ده من الذین اشرکون مراد مجوسیان دي یا تی مشرکین عرب تی مراد دي او یا تی نور هغه کافر مراد دي چې هغه د باس بعد الموت عقیده نه لري د دوباره ژوند عقیده نه لري نو دغه تی مراد دی او من الذین اشرکو او د هغه کسانو نه او زیات حرسناک دا کسان نه چې شرک کړی دی هغې یود احدهم غواړي هر یو تن دیونه لو یعمر چې عمر ورکړلی شي دیو ته الف سنتین زر کاله وما هو او نه دی دغه عمر بمزهزهه بچ کون کې اغل را من العذاب دی عذاب د الله تعالی نه ایو عمر که عمر ته ورکړل شي یود احدهم معنا بدانه کوي چې غواړي یو تند دیونه غواړي یو تند دیونه نه بلکې یود احدهم غواړي هر یو کس دیونه هر یو تن غواړي یو نه بلکې هر یو کله ته زر کاله عمر ورکړل شي دا په دې باندې بیا هم نه مړی اوس هم ډیر خلک داسي ته پوسټ یو کې سل کال عمر وي څومره عمر دی او زه خلا ماشوم یم زه خلا اوس الک یم زه لا اوس ځوان یم نو الله تعالی وی کتا ته زر کال عمر درکړل شي نو ته په دې عمر سره د الله تعالی د عذاب نه بیا هم نشي بچ کېدلی چې بچ کېږي په صحیح ایمان په صحیح عقیده او په صحیح عمل باندې به ته بچ کېږي د الله تعالی د عذابونو نه والله بصیر بما یعملون الله تعالی لیدون کړي هغه عملون لره چې دی وی کوي دیو چې کم اعمال کوي هغه الله تعالی یینی الله تعالی په هغه باندې پوهه دی والله بصیر بما یعملون په هغه عمل دی کې الله تعالی ذکر کوي زورن او تهدید الله تعالی ذکر کوي چې تاسو څه کوئ الله تعالی ته دغه هر څه معلوم دي د الله تعالی نه پټ پناه نشته دی الله تعالی به تاسو لا د دې پوره بدله درکوي ان خیرن په خیرن و ان شرن په شرن